وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته د ماخام وخت د نور ډوبېدو نه شروع شي تر دې چې مغرب طرف له د اسمان په کناره باندې یو سره رڼا راشي دغه رڼا چې ختم شي نو د دې ختمېدو سره د ماخام وخت ختم شي په دې وخت کې کمی او بیشه د علاقو په اختلاف سره راځي دارنګې د موسمونو د موسمونو په اختلاف سره بعضې علاقه کې دا وخت اوږد وي بعضې کې کم بعضې موسمونو کې دا وخت اوږدېږي بعضې کې کمیږي په هر علاقه کې چې کم معتمد نقشي وي نو دغه نقشو مطابق په دې باندې عمل درآمد پکار دی خو د نیمې ګنټې یا دریو پاونه دا وروستو کول او تاخیر کول نه دي پکار